ریاض الصالحین 15 شپیت باب دے او حدیث نمبر 1500 یو کم اتیا مرگ ډیر زیات یادوي دی حدیث کې بیان ډیر زیات مرگ یادوي هر وخت د شپې مرگ یادوا د ورځې مرگ یادوا به مرګ وخت مته راوا او کوته زموږ داسې مزه کوم نو ګوره مزه نه یو ورځ به مړ پروت ښه ذکر دغه ماتون کې د لذتونو یعنی الموت چاغه مرګ ری حازم معنا کې قاطع ختمون کې مرګ د انسان لذتونه ختمي بچی دی گاڑی دی عہدی دی وزارتونه دی دولت ته هر قسمه سیز دی په موضوع سر دی خو چې مرګ راغې نو هغه لذت ول ختم ک ختم ختم نشه دیو جنا لذت یو داسې چیز حاصل کا چې داغه لذت نه ختميږي مرګ دغه مال او دولت چې دی نو دا خو لذتونو دی عارضی په مرګ ختم شو داسې یو لذت حاصل کا چې هغه په مرګ باندې نه ختميږي ما باندې دردونه قلت نوی ما اربو سلورم ایسا راوی وی زد خپل د شوارو سلورم ایسا په تابانه با درود شریفیم قال نبی نبی علیہ السلام ما شیتا آغا چکو غشستا دیر دیر قلت نبی ما فنصف نم د خپل عبادت نیمه ایسا مقرر کما او نیمه ایسا ستاب درودونو مانده نو یا ساته او دغه اخر ځان لغه مو ګرځاو د دنیا ټول تکالیف غمونه دا به ته الله سو کی آسان الله جو لکافی ومن ومن ها نشتبات اواسو چې ګډوډ شو پاغه باندې احوال الدنیا ومن شو چې په چا باندې ګډوډ شو حالتونو د دنیا ها دنیا غمونو په مخ اغسته لم یبال الله فی ای اودیتها هلاک الله پاک نه کوي چې په کم یو کند کې هلاک نه هلاک دي یا په سیران کې یا په مر کې یا په نور مسلو باندې او چې د الله د دین الله زبر ټول غمون نه کافی شو چې الله دې کافی کیږي نو څه دا د خزو تل مقبرون ولی باندې د خزو تل مقبرون ته زکت لل باندې چې د خزو زلونه نرم دي ال د چلال شي نو په قبر د پاسه ورغلي چغي وباسي وای کنه چغي وباسي دې غلط غلط کارونه کوي نو دی وجه نه خزې دې نزي دې د وجه او سړو زرونه سختي هغه د اروا قبر ته ځي چې دې سکیږي نرمیږي چې ظلمون باندې ډاډه نه ورځي پوه شي یا خواره سبا کوم خزوي یا خواره نو به بچړا شي ما خو سن دي کړی ما خو له قبر سبا سکم او سړی خو ګورنه قبر ګوري وینو پروايي نه پوه پروايي په سرګونو باندې ورځي بیا وعنا حالان کې حدیثونو کې را روانم دي چې لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم زوارات القبور لعنت د الله دې لعنت د پیغمبر د الله دې پاغچا چاغه روان دي مقبرو تا قبرونو تا خذو کدا مسله ډیره زیاته ده چې قبرونو ته به ار وخت رواني کله ولا ټاټکه او رمبه ورسره قبر ناغه بوټي لري گئی الور خاور پیچي اصل کې د خودو کار نشته او نو چې کار نه نو بیا بل سره نو بس ویزه د پلان قبر ته بلار شو نو پاغه باندې خاور ماره واچو اده کې به تللی دي ستا چې پلان دوه یا تا چې ته چاپی پلان نه کړو تا چې ته د ولو پلان ته رضا کړو او د ولو پلان دې رضا کې خوشاله تاسو سره کړی سو نو دا په دې کار نه کیږي چې خزه د خزو تل حرام دي مقبره وتا الله په لعنت ویلي سو پورې چې دا خزه واپس شوی خپل مقام کور ته نه دا نو دا د شیطانانو په جال کې راګرځي حدیث کې راځي دا یو سیز مقرر کول د وخت مقرر کول مهلت ور کول او الکا دا مہر مؤجل له هغه مہر چې پای کې لګ وخت مقرر دی اوس سره نشته حالو غدن سبا مؤجلو روست کړی شي مهلت رواه مسلم وان او بشکا ان شاء الله مقدار الله خو غشي تاسو پسې لا يكون په وسکدون کیو ډیر خستا مسجد نبوي کې جنت المعلا په مکه کې دی پوه جنت البقیع کې اکثر صحابه دفن دي صحابيات دفن دي او د نبی عليه السلام بعضي بیبيان په کې دفن دي زه په زه داغه وعن بريدة رضي الله تعالى عنه كان هو نبي عليه الصلاة والسلام يعلمهم إذا خرجوا من إلى المقابر سلام دی په تاسو اے قبرونو والو یغفر الله لنا ولکم بخنه دیو کی الله زمن تا او تاسو ته ونحنو انتم صرفنا وانتم سر تاسو زمنګ مشران یو من تاسو پسی او منګي بل سر په طریقو باندې